اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا کله چې دا خلک ملاقات شي مؤمنانو سره دا خلک وایي چې موږ ایمان راوړی دی بیان لمعاملتهم غرض د شارح دا پر سوال لا سوال دار چې قالوا آمنا هم حکم دی ویلو او اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا وسم دا ویل شو دا خو په ظاهره استدراک شان د ښکاری نو د دې سوال نه تقریبا درې جوابونه دي یو جواب دی کړل دریم جواب چې کم دی امام رازی کړل دریم جواب سید السند کړل کم جواب چې دی کړل نو هغه جواب دار چې دې منځ کې ډېر فرق دی ځکه هغه مخکې چې کم خبره ذکر شوی او هغه صرف بیان د مذهب د دی او تمهید د نفاق هغه صرف دا خبره کوله چې ظاهرا وی امننا او پزرونو کې څه شی او کفر صرف داغه خبره ظاهرا اسلام او باطن کې کفر داغه تذکره ودلته معامله ذکر کیږي د مؤمنانو سره نو د دې او د هغې په مابین کې څه شی راغی فرق دویم جواب چې کوم دی هغه امام راضي رحم الله کړل حاصل د جواب دا دی چې الته کې مقصود نه نه هغه مخکې د کې امن نه الته احداث ته ایمان مقصود څه شی احداث ته او اذا لقل الذين امنوا قالوا آمنا بامنا کې اخلاص مقصود دی الته احداث مقصود او دلته کې څه شی مقصود دی اخلاص مقصود دی او قرینه په دې باندې ستري دوه قرینې یو قرینه دارا چې اسی مثال په تور باندې وزال قل الذين امنوا قالوا آمنا مسلمانانو سره ملاو شي نو دی وای مونږ ایمان راوړل نو اسی ایمان خو دی وینا ته ضرورت اخو مؤمنانو تم پته وای چې دی ایمان راوړل کنه خو دې چې امن نه وای نو مقصد دې شی دی د اخلاص زه مدار و اذا خلو الى شیاطینهم نه پته لګي قالوا انا معكم دې شیاطین سره خو دې د زړه نه وای چې موږ د تاسو سره یو کنه نو قالو آمنا کوم په کار دار چې دی وای چې موږ د ځړنه چې چا سره یو ایمان امراول نو قالو آمنا کې اخلاص ته او من الناس من یقول آمنا بالله التک آمنا نه احداث ایمان دی نو سو قرینې مم په وې دا خبره پرون شوی و کنه ها بهر حال هغه پرونه کې داسې لګه ما محسوسوله چې تاسو باندې دا خلط راغل نه چې زر اخلاص خبره په هغه مخ کې و من الناس من یقول آمنا کې خبره هغه چې نه اخلاص دل دالته احداث او دلته کې څه شری اخلاص په اخلاص نو کاری نه دوا دا مسله جی ختم شوی و کنه درهم جواب سید سند کړل حاصل سید سند د جوابدار حاصل لاغه دار چې اصل کې دا څوک چې دا خبرې کوي کنه مولانا چې دلته تکرار دی نو هغه سړي صرف دې ته کتل چې قالو آمنا دلتم دی او هغه مخکې ځای کې ومن الناس من یقول آمنا منا مال ترې نو دې سړي صرف دې آمنا منا ته کتل دي جزا ته او دې شرط ته نه دي کتل وای ذالا قل الذين تن دې کتل حرام کې خبره دار چې وای ذالا قل الذين امنو دې او دارست وای ذا خلاو دې دا معطوف سره دا معطوف نه لنه چې دا, دا رست معطوف ته په قبل باندې کنه نو چې دارست معطوف ته په ما قبل نو شیطانانو ته ان معکم وای خو اذا لقوا الذين امنوا تقالوا شي وي امننا نو د صرف د امننا امننا کا کتلی دي او اذا لقوا الذين تکتلی نه دي نو دا سوال ذکر کوي کده دي ته کتل ورته بل سوال نه وای کړي ٹھیک شو جی دا بیان د معاملې د مؤمنانو سره د کافرانو سره مخکې چې کوم واقعیا صادره شوی و دا غي مساق بیان د مذهب د دی او تمهید د نفاق عمره تقریر نه دی ا بیا روایت شعر د ابن ابي او داغه اصحابونه چې هغه ته اصحاب را روانو د خپل قوم ته وی ګوره څنګه یې رد کوم نو وی څنګه یې رد کوم دا صفا تاسو نه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تیونی سو وقال مرحبا ما عرض کړ چې مرحبا منصوب دی دوه وجینی یا دا منصوب دی بنا په مکان باندې آته ته موضع رحیبا او یا رهبا موضع کا رهبا یا داسې دی نو په اعتبار د چا سره د مصدریت سره دی بصدیق یعنی بصدیق دا بالصدیق اصل کې خبر ده مبتدا یې کټ تا یعنی والله نقصد بالصدیق کم کس چې مونږه قص کو هغه څوک ته کړه صدیق ته سید د بنی تمیم د شیخ الاسلام د ثانی رسول الله الی اخره دا ټول خبره په خماته تارس کړو چې دا سلسله تل دروغ ده ها دا کې د سودی راغله کله وی راغله نور پکې راغلی دا ټول د دروغ یو سلسله ده نو دای دا شان ورود نه راخه دا مسله ټوله ختمه شو لقا مصادفت ته وي دا مسله وړاندې نه تېره شوې وه دا ما پرون عرض کړو چې مصادفت ته وي خلک وي الله قید نو ما وی تقول چې وینو ډیره خبره وای چې صغیر مخاطب شي تقول لقیته ولا قیته کله چې تم او اذا صادفته واستقبلته او کله چې تا هغه مخامخ مونږ کې نه هغه ټول ټیم کې خلک وي د دین حلقې ته هټکم نه دا لکه چې ته یو شی ورځي ځکه تا چې کله وغورځاو کنه نو هغه بل سړی به راځي نو هغه به سره ملاقات کیږي هغه به راوچتای هغه به څه شي کوي کنه راوچتای و اذا خلو الى شیاطینهم کله چې دا خلک د خپل او رؤسا او څنګه لالاک شي مولانا په دې کې یو درې بحث دی کوي یو بحث پر خلو کې کوي چې خلو سمانا ده اذن بحث په دې د په دې کې کوي شیاطین نه مراد څوک دي او درې بحث د په دې کې کوي چې دا شیاطین د دې معنا سره نو دا څه بحث بدل تکي مولانا درې بحث اول بحث کوم دی په خلاو کې نو خلاو ویل کېږي خلاو ته به فلان و الیه اې د خلا درې معنا غانې دي یو معنا د خلا چې علماء انفراد ده زم معنا د خلاو هغه مزیرا ماضی په دې معنی څه شي کوي هغه دلالت کوي په دغه دواړو صورتونو کې سله کې لام راځي او یو یو درېمه معنی د دره چې سخریا او څه شي د ټوکا نو الته کې بیا علاج چون کې په سله کې ناراضي کنه علاج سياتینهم په سله کې بیا څوک ناراضي اعلان ناراضي د مخکې دواړو سلو کې اعلان راځي خو د بل په سله کې اعلان ناراضي نو دی بیا الته کې فرمایي چې دلته کې تضمین دی دلته کې څه شی بیا هغه تضمین دی نو تضمین حواله سره به دې یو کی خبره وکړي خالو ته د فلان و الیه دا کله خلق و یعنی بام راضی اعلان راضی ښا اذا انفرت ما وکله چې دا غسر جدا شي او من خلاک ذم من خلاک ذم اعاداک خلاک ذم خلق وي اي عداک ومزا عنك نو دلته معنا دا شو کله چې اذا خلو کله چې دی خلو الى شیاطینهم یعنی کله چې دی تجاوز کوي د مؤمنانو نه او ورسیږي خپل شیطانانو ته دا په معنا د تجاوز کنه خلا کزم ویغه د زم د نتی شعر هغه د نتجاوز کړي دي هغه د نتی شعر کړي اے ادا کا و مزا و تغستانت متجاوز شعر او ستانه تلې دي نو دلته معنا دا را وای دا خلو اله شیاطین کله خلق چې دا خلق کله چې دی تجاوز کې د مؤمنانو نه او الواسلین الی شیاطینهم چاته ورسیږي شیطانانو ته نو مفعول ثانی دا شیاطینهم دا مفعول ثانی دی او مفعول اول څه شی دی کټ نو دې تجاوز کې د مؤمنانو نه او چا طرف تلار شي شیاطین ومنه د دین قرون خالیه اے خلک چې وای قرون خالیه هغه دغه خلاوت نه زمانہ یعنی هغه قرون چې هغه مخکې تیر شوی دي او من خلاوت به دا درېمه معنا کوي اذا سخرت من کله چې تک تو کاو کې تو پورې ټو کې وکي او دا دلته بیا دا متعدی شعر په اعلان سره لتضمین معنی الانهاء ځکه دا متضمن د معنا د چاله را د انهاء نو معنا اداره و اذا خلو کله چې دا خلک دا خلق ټوکې کوي او الی شیاطین یعنی منهیین الی شیاطینهم یعنی په حال کون د دې خلکو کې چې دی انتها د دې ټوکی دا ټوکی وړي او الا شیاطینهم خپل شیطانانو ته دا ټوکی ورسي او وړي نو بیا دا معنا شو والمراد بالشیاطینهم سره غرض مفسر دار چې شیاطین مصداق څوک دي نو شیاطین مصداق د شیاطین مصداق دوی د شیاطینو مصداق یا هغه کافران دي چې ظاهرا او باطنا دواړه کافران دي نو کله چې دی شیاطینو طرف ته ورسیږي هغه له خبره یو سی یعنی هغه کسانو ته چې هغه ظاهرا و باطنا سي شریک کافران یا د اعلان شي را شیاطین مخبر شیاطینو ته شیاطینو نو مراد هغه کوبار منافقین دي چې دا واړه واړه منافقان دي غټو منافقانو خواته لاړ دا واړه واړه منافقان غټو منافقانو خواته لاړ شي والمراد بالشیاطین من الذين اخل ما صل الشیاطین چاغه مماثلت لري د شیطان سره په تمرد کې پچا کې په سر کا شي کې نو معنی دار غټو کافرانو ته شیاطین ویل شي وجه دایس په مثل دی دای په سری او هغه خلک چې اظهار کوي د خپل کفر او اضافت د دې الیهم دی تل المشارکه فی الكفر دا د پر سوال کله چې لا شیلا شیاطینهم نو دا شیطانان خود دو نه دي کنه نو دې ته نسبت والے شو جواب دې ته نسبت ځکه شو چې هم کافران دي دیم کافران دي قدر مشترک کفر دي قدر مشترک کسی شی رې کنه ایا د شیاطین نو کبار منافقین دي چا او هغه کسان چې هغه ویون کړي دي خپل وړو وړو ته دا مسله ختمه شو کنه اول قائلون نه وان قائلون کوم چې قائلون دی هغه صغار هم د بیا غواړه یعنی شیاطین نه مراد غد غد او چې دې ته خبره کوي نو دا غینه مراد څوک دی هغه واړه واړه نو هغه واړه چې کله لا شي لا شیاطینهم هغه غټ غټ منافقان او خواته د غټ غټ منافقین څنګه ته نو الته کې بیا دا قسم خبرې کوي پوښې به وجارت ته وې دلته کې یو بل مسله ذکر کړي شیطان دا شیطان نه د دې معنا څه ده نو د شیطان په معنا کې سیبوي وای چې دا نون اصلي دی دا د شیطانه نه دی شیطانه په معنا د چا سره دی دا دا د بعوده په معنا ده نو شیطان ته شیطان وې دم فعیل نه ځکه دیم لري د چا نه کنه د صلاح نه او د صلح د خبرو نه لري کنه او استقامت نه لري کنه ا گواهی کوي دا قول دری ته شیطان مزید راوغستل تشیتنا ویل کیږي دا په کوم صورت کې تشیتنا ویل کیږي اے تشیتنا ویل کیږي کله چې یو سړی تشه شي بعید لری شي تشیتنا نو د څه قسمه ویل کیږي د کوی او بوتم دا څه قسم ویل کیږي ځکه غم لري غم څه شي لري نو علامه دا کارو کو چې مزید راوغستنه ځکه مزید چې ذکر شیا دلالت کوي په حروف اصلیه باندې یا په چا باندې دلالت کوي په حروف نو مزید را واغستل نو دانون د چاره د جنس کلمې نه دی دا رسته بوې راي دا دویمه راي دا چې دا زائد دی او دا شیطان د شاته نه دی او شاته په معنا د باطل والی او شیطان تم شیطان وې ځکه چې دی باطل دی نو د دې اونم باطلم دی د دې اونم څه شی هم دی باطلم د په نومونو کې یو نوم دی او ګرځول دې سیبوی د انون کله کله اصلي علا په دې چې دا شیطانانه دې عذاب او دا ځکه دې هم بعید صلاح نه او گواهی کوي د دې لپاره دا دلیل پیدا رته شیطانه او دویم قول دار چې دا زائد دی دا د شاطنه دی فعلان وزن دی اذا بطل ومن اسماءه الباطل او در اسماء نو څه هم دی کنه باطل قالوا انما معكم دی موږ د تاسو سره یو قالوا انما معكم اے قالوا انما معكم دلته علما به یو څو بحث ذکر کوي یو د معكم سمانا ده دویم بحث دا چې مخاطبه او کده مؤمنانو سره په جملې فعلیه او شیاطین سره په جملې او تاکید او که 50 سره په ان سره لانهم قصدوا لانهما قصدوا بالدعوه احداث الايمان وبالثانيه تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه مولانا د دې درې جواب دی یو جواب د دې دار چې په دې اول سره مقصود د دې احداث ایمان دی احداث څه چاره و اذا لقوا الذين امنوا نو کله چې احداث ته ایمان شونه بیا تاکید تاکید ته خو ضرورت نشته کنه نو دا داسې خبره شو لکه منکر ته چې سړی خبره کوي نه نه منکر ته نه خالی او ذهن ته سړی خبره کوي کلام ابتدایي شو مولانا منکر نه لري قیام د زید نن زبر ته ان زیدن لقائم ویم که زیدن قائم نو دې دې چې مسلمانانو سره مېراو شي کنه وی قالو آمنا من سره اورل یعنی دا مسلمانان یاد سی چلو کا لک چان لک صبرو کا خاطب المؤمنین غرض د مفسر و ادا پر سوال الله سوال دا چې مؤمنان خو منکر دي دي ایمان نه کنه او کافران خو منکر نو چې نه دي نو په کار دار چې مؤمنانو سره څه ذکر کی اسمیه ذکر کی او تاکید ذکر کی او د کافرانو سره کوم جمله ذکر کی او حالان کې دی خو کار څنګه کړل الټا کړل بالعکس تل نه د سوال جواب جوړ کنه آسان وشي پوه شي به نو اوس به دې شي ورکی جوابونه مولانا پوه غنش مؤمنانو ته څنګه وای آمنا فعلیه ده او مسلمانانو ته څنګه وای ان معنا کافرانو خپل منافقانو ته څنګه وای ان معکم نو داول یو ځکه فعلیه را په بل ځکه چې شعر اسمیه را حالان کې امر څنګه پکارو ځکه چې مؤمنان خو منکرین دي الته کلام ابتدایي نه دی پکار کلام طلبی دی الته او دی بل ځکه خو څه شعر دلته تاکیدات نو پکار نو د دې مفسر سو جواب کوي درې اول دا چې دی اول مقصد دا امن نه احداث ته ایمان دی نو چې احداث ته ایمان دی نو د څه قسم ځایونو کې تاکیدات او تبعاتي شي نه ضرورت دی ټیک شو کنه اپ دې دویم ځای کې تحقیق د ثبات ته دي د علامه کان و علیه چې دی ور باندې چې کم نفاق دی دا غي تحقیق او ثبات مقصود دی نو ځکه چې ذکر شو تاکید دا یو جواب دویم جواب دا رې کنه دویم جواب دویم جواب اغا دا کنه چې د دې په ایمان کې څه دلچسپي نشته ځکه امن نه وي څنګه او په خلاف ده کو نفاق نه چې بده کې دلچسپي ده نو ځکه و چې ان معکم نو سو جواب شو دوا درام جواب هغه ده چې دې مسلمانان دوک کولې نشي کنه قالو آمنا وای کنه ځکه دا سر رواج دا غي پزړونو کې نه نيسي د مهاجرینو او د انصارو نو چې نه نيسي نو آمنا وای په خلاف د خپل منافقانو نه دغه پزړونو کې خود دې خبره رواج نيسي نو د دې وجنه تاکیدات تر سره ذکر کړي نو څو جوابونه شو د مخاطبو کده مؤمنانو سره په جملې فعلی او د شایعتونو سره په جملې اسمی چې تاکید په ان سره شو لانهم قصدو ځکه دې قصد کړل په اول سره دعوا د احداث ته ایمان و بالثانیه په دې دویم تحقیق د ثبات علی ما کاذو علی چې دی ور باندې ولانه لم یکن بل دا چې نو د هم د دې لپاره باعث من عقیدت سر عقیدین خدا خبر نه کولی او د صدق د رغبت نه نه کولی فيما خاطبو به المؤمنین هغه چې دی مخاطبه یې کوله د چا سره د مؤمنانو سره هغه د مینې خبرې نه دی او د کافرانو سره د مینې خبرې دي ځکه تاکیدات وکړ دریم دا ولا رواج ادعای الکمال فی الايمان علی المؤمنین من المهاجرین والانصار یعنی دی توقع نه لري د رواج موندلو د داوی د کمال ایمان پزرون د مؤمنانو کې یعنی پزرون د مؤمنانو کې موږ د کمال ایمان خبره کوو نو داغي په زړونو کې زه نه نيسي نو ځکه تاکیدات نشو په خلاف د چانه د د خپل منافقانو نه الته کې دعوه د کمال نفاق چې کوي کنه نو هغه سني سي زه من على المؤمنين من المهاجرين والانصار بخلاف ما قالوه مع الكفار بخلاف د دینه چې ډیر کافرانو سره دا خبره کړې انما نحن مستهزئون دا تاکید لما قبله دا تاکید د ما قبله زد غرض د علامه موصوف د دې عبارت نه د یو څو بحث وکړي یو بحث پدا کې ان معنا نو مستاذون کې چې دا په اعتبار د ترکیب سره کم حیثیت لري دویم بحث پدا کې چې ان معنا نو مستاذون استهزاء استهزاء څه معنا لري استهزاء په لغت کې څه ته وایي اندا دویم بحث په لغت کې څه ته وایي دا خبره او درې مدار چې الله وي مونږ ټوکی کړو دا الله د ټوکو مقصد سره نو څو خبرې دي دلته کې درې اول تاکید لما قبل هدا ما قبل د پاره څه شی دا تاکید دی د ما قبل د پاره دا غرض د علامه په دې سره د فرض سوال لا سوال دار چې دا جمله په ما قبل عطف ولې نشوه نو دی عطف ځکه نشوه چې دا جمله د ما قبل سره کمال اتصال لري یا دا جمله د ما قبل سره کمال انفصال لري نو ځکه څه شو نشوه دا تاکید دی د ما قبل د پاره ولی ما قبل کې خودی دې سی ویلو کنه انما نحن مستهزئون کنه نو دی استهزاء په اسلام پورې کوله کنه سیری نو بهر حال دار ما قبل د پاره څه شې شو دار ما قبل د پاره تاکید شو قالو ان معکم ان قالو ان معکم من تاسو سره په دې کفر کې انما نحنو نانین لله یا غدرم بحث کې لک سبق استهزاء بحث کې خو ان معنا نو مستاجون خدا منافقان وای کنه الله یستهزئ اگر است بحث چې دا الله را استهزاء معنا ده هغه رستو بحث دی نو انما نحن مستهزئون ګوره دی موږ په دین پورې ټوکی کو څوک چې په دین پورې ټوکی کوي نو هغه نه پیر سیاتی د اسلام څوک چې نه پیر اسلام کوي نو هغه دعوه د اصرار علی الكفر لري او مخکې دی ویلو چې انا معکم من تاسو سره یو نو چې من تاسو سره یو خدای سي شو کنه تاکي دا تاکید د ما قبل ځکه څوک چې خاندانی کې پېښې پورې ناغه مستخف به او سپکی غنی نو دا کس خو موثر علی خلافی په خلاف ته دی او بدلا من خدایت نسی شعر د ما قبل نه داسي شعر د جمله سابقینا ځکه مخکې دی اسلام تحقیر کاو کنه نو چې څوک د اسلام تحقیر کوي خو هغه تعظیم د چا کوي کنه پوښ کنه یو من یاد سی وای چې دلته د تحقیر د اسلام کوي کنه کې چې خان دی اجه چا تحقیر د اسلام کو تعظیم د کفر او کو کو نه کو ادا مستلزم ده د موافقات مع الكفار سره کنه دا موافق د چا سره د موافقت مع له پوښ کنه دا د سری عجبن دارو حسن تعجب کې واچو مال رکور نه حسن نو دا کرانګي دا یار انما نحن مستاذون دي خان دي کنه خان دي نو چا چې په دین پورې او خان دل تحقیر د اسلام او کنه خو تعظیم د چاو کنه د کفر نو تعظیم چې کفر وکړو او کفر ته غد ښکارا شو نو دا خبره مستلزمه د موافقت لره کنه نو دا ذکر نه ملزوم ا مراد ته نسی شې شو لازم شو نو دا بدل شو ان معکم نه حکم بدل استعمال دا بدل شو حکم بدل شو بدل استعمال یا بدل لید دینا ځکه کم کس ته تو کې وکړ نه اسلام سپکو غاڼه نو چې اسلام سپکو غاڼه نو کفر غاټو غاڼه کنه کفر سی شو کا هغه غاټو غاڼه نو او استیناف یاره ما قبل نسی شعر کنه استیناف نو جمله مستانفه شي نو بیا خو کمال سی شعر انقطاع بیا هم اتف پکار دی کنه دی پکار یا استیناف ته گویا کې شاید وینو وی قالو لهم دی تویلو ارک گویا کې شیاطینو قالو وی لهم دیتا چې لما قالو ار کله چې تاسو دا وایي چې موږ تاسو سره یو نو کدا خبره صحیح فما لکم تاسری چې موافقت د مؤمنانو سره کوي بیا دعوه د چام کوي کنه د ایمان فاجابوا بذلک نو هغه جواب ورکړه چې مونږ خو ټوکی کو کنه مونږ خو څه کو د خپل کسانو ته چې تاسو مونږ تم وایي انت غو سرم بیا والدا کې نه پاتای نو قالو انما نحن ان معكم انما نحن مستهزئون مونږ کوی کول ټوکی کو کنه خندلې کو جمله مستانفه بشین بیا کمال انقطاع د زکم بیا تاسو شو